د دې ځاینا شارح خپل مقصود شروع کو مقصود د شارح چې کمندنو توضیح المتن ده شارح مقصود دی توضیح المتن یعنی متن واضح کول متن څه کول واضح کول دا وبدا اب تعریف الکلمه دا تمهید متن یاتیه ته دی په دې تمهید کې په ماتن باندې چې کمدنو یو سوال راتو په ماتن سوال راتو چې مقصود د علم نحوی اغا بیان د اعراب او د بنا دی معرفت د مورب او د مبنی دی نو تا چې کم دنو شروع کړه په کلمه او په کلام باندې نو دا ذکر کول چې دی دا اشتغال به ما لا یعنی دی اشتغال به ما لا یعنی دی دویمه طریقې سره سوال داسې دی چې موضوع د علم نحوی کلمه او کلام دی او موضوع څه ته وایي ما يبحث فيه عن عوارضه ذاتيه چې دا غي د احوال نه باس کیږي د موضوع نه باس نه کیږي د موضوع د احوال نه باس کیږي یعنی تاسو وايي موضوع مفروغ البحثي موضوع سوي مفروغ البحث موضوع مفروغ البحث د موضوع نه بحث نه کیږي د موضوع د احوالو نه کیږي بحث کیږي د کلمې او د کلام احوال دي اعراب او بنا دا غینه سوکا بحث وکا باس د هغه نو کا تا چې کم دنو کلمه او کلام ذاتن شروع کړو په کلمه او کلام کې د باس شروع کو نو موضوع خو مفروغ البحثي د عوارض د دینه باسو کا د دې اهم عوارض اعراب او بنا دي هغه نه بحث وکړه دې جواب کوي حاصل جواب دا دی دا خبر استا بالکل صحیح دی ماشاءالله خدای علم درکړي خبره دا سي ده چې ته پیر نه پیژنې نو مریدان به پیژنې ها چې ته پیر نه پیژنې نو مریدان به سو ویزه د پیر نه منم او ته ول په ډلو ډلو مریدان ثابتای نو دا څه خبره ده چې تا کله د ذل حال پیژندل نه وي چې د چا احوال دي او هغه تا پیجندلی نه وي نو دا احوال به ته چاله ثابت دی پوه نه شوي نو د احوالو د معرفت د پاره او هو هو لای او توجه توجه معرفت د احوال موقوف معرفت د احوالو موقوف او معرفت د کلمې او د کلام موقوف علیه چې معرفت د احوالو به ال کیږي چې ته معرفت د ذات د کلمې او د چاو کې کلامو کې صحیح ده کنه معرفت د چا د احوالو مو قو او معرفت د کلمې او د کلام موقوف علیه نو په موقوف علیه کې اشتغال اشتغال بما لا یعنی وی چې ته ما ته وای چې دا ته اشتغال بما لا یعنی وکړو دا خو موقوف علیه د بحث لپاره چې تر څو پورې مون کلمه او کلام پیجندلی نوي نو تر هغه پورې د هغه د احوالو نه بحث کېدلې نشي نو د دې د وجنه ماتن چې کمنو اول کلمه او کلام سکړو ذکر کړل د کلمې تعریف او تقسیم د کلام تعریف او تقسیم هغه چې کمندنو خواص مواص هغه وغیرہ ذکر کوي کنه نو چې هغه وکی دا مقدمه د کتاب ده د کافی مقدمه ده د چا ده کافی د کافی مقصد شروع کیږي د هو معرب و مبنی د هو معرب و بیا د باس د معرب مقدمه ده د باس د چا د معرب مقدمه ده تر جميع الباب باللام وبالاضافه ينجر بالكسر تر دقه ځای پورې د بحث د معرب سره مقدمه ده د المرفوعات نه معرب تق شروع کیږي مقصد اول مرفوعات مقصد ثانی منصوبات مقصد ثالث مجرورات خاتمه فی التوابع نو ختم بکی باب د معرب په سباندی پانبن التارک البکری بشرین باندې ختم صحیح شو دا د باز د معرب زمونږ د باز د معرب سره کار دی مبني سره کار نه دی دا د کافی معرب خلاصه شو خبر باندې پوه شوې د ال کلمتون والی صحیح شو کنه د تقسیم د اسم پورې تقسیم تر اسم پورې چې اسم او هو مورب و مبني تر دقه ځای پورې مقدمه ده د ټول کتاب مقدمه ده ټول کتاب او د فل موربونه د چانه فل موربونه تر جميع الباب باللام والباضافه ينجر بالكسر چې غیر منصرف خلاصيږي ستیم غیر منصرف باس کیږي اسباب اتفاج سکی خلاص کی تراغی پوری دا مقدمه د بحث المعرب ده د المرفوعات نوالی ترانم نو تاریک البکری بشرین پوری دا د مقصد اول لکه بحث د معرب بحث چا معرب نو بیا هغه چې کمندنو یو مرفوعات دویم منصوبات دریم مجرورات او خاتمه د بحث د مورب فت توابع نو ختم بکی باب د توابع پان ابن التارک البکری بشرین باندې عليه الطير ترقبه وقوعا خبر باندې پويږي کنه نو موږ وی چې دا موقوفا له مقدمه شو کنه نو موقوفا له شو د بحث د مقاصد لپاره چې هغه اعراب او بنا او احوال چې موږ احوال پیژنو د مور د اعراب او بنا پیژنو دا غي د لپاره په کار د چې موږ کلمه او کلام سکو پیژنو دا حاصل شو وبدا او شروع واچولا به تعریف الکلمه په تعریف د کلمه او د کلام کې لانه یبحث فی هذا الكتاب ځکه باز کول شي په دې کتاب کې عن احوالهما د هغه امورونه چې عارض دي دواړو ته احوال جمع د حال لا حال په ډیرو مانو باندې راځي حال چې دی دا په ډیرو معنو باندې راځي خو په دې کتاب کې په نحوه کې یو راځي حال په معنی د زمانه حال چې اواخر د ماضی دي او اوایل ل استقبال دي زمانه حال باندې راځي دا په دې کتاب کې په دې معنی باندې څه کیږي دویم په دې کتاب کې چې کله د دې حال او د احوال مضاف الیه لفظ راشي مضاف الیه سره راشي لفظ راشي نو بیا به نه مراد امور عارضه وی دغه لفظ تا امور عارضه دغه چاته لفظ تا چې د لفظ ته کوم امور څه کیږي عارض کیږي دلته کې هما دا ضمیر چا تراجه د کلمې او کلام ته نو کلمه او کلام لفظ دی کنه نو مضاف الیه د احوال څه شي شو لفظ شو دلته احوال په معنی د امور عارضه و دی لانه يبحث ځکه چې باس کول شي په هاذ الكتاب په دې کتاب کې عن احوالهما دا هغه امورونه چې هغه عارض کیږي د دواړو ته صحیح شو کنه چې هغه عرب وسدي بنا دي بس ساده ساده معنی مې وکړه فمتا لم يعرف تر سوچ نوی پیجندل شوی دا دواړه نو سرنګ با بحث وکړي شي د امور عارضه او د دې دواړو نه د صفاتو نه به بحث بیا څنګه پوه شو دی معنا فمتا لم يعرف تر سو پوری چې کامل معرفت د دې دواړو نیوی راغله کامل معرفت ریل می زور ورنکو صحیح ده کنه کامل معرفت تر سو پوری چې کامل معرفت نیوی راغله د دې دواړو نو سرنګ به کامل بحث وکړي شي د احوالو د دې دواړو نه څنګه به کامل بحث وکړی شي د دې دواړو نه اصل کې دا ما ځکه دا وکړی تاسو بیګا مطالعه کړی دا ما پته را او تاسو سکتلی دی په کتاب کې تاسو وایي چې هغه خو ونه ویل دو هغه ما ویلو اوس تاسو وغوږ کړي ستانه زه تاسو کوم بیگانه مطالعه کی تاب کې دا کتلیو چې دا لم يعرفا دا صيغه به خالی نه یا به ته مجرد وای یا به مزید وای هغه کتاب کې ودا سې لیکلو چې یا به مخفف وای یا به مشدد وای دا څه ویل کلیه کتاب تا چې کوم کتاب کتل یا مخففی یا مشدد یعنی او مجردی یا مزید باب تفعیل کنه مړه یار تاسو خلوی لکانه یار ولې داسې ناروا کوي زه چې کمندونو تاسو باندې بدګماني کوم دا بدګماني نه خو زه په ځان قیاس کوم زړه نه پوهه منو زه ذکر لکه دا سوا کینی ماشاءالله لکه تاسو داس خبره نشته لکه تاسو په خبره نه پوهیدل سوال نه پیدا کیږي خو خیر دې لګه توجه وکړي دا لم يعرفا سوال لې چې دا منقوش به هاذا نقش کې دې شي دا څه پکې لیکلی چې دا منقوش به هاذا نقش وایا مکنه کې وای نو خو یا به مشدد و یا به مخفف وای کنه دا منقوش به هاذا نقش دا ی عین ری فی چې لیکل شوی دی په تخفیف چې فمتا لم يعرف تر سو پورې چې دې سنا څه پیجندل شي وي نه وي دا ځکه نه دی صحیح چې دا ته دلیل کای دا ته څه کای دلیل کای د تعریف د کلمې او د تعریف د کلام د پاره نو دا بیا دلیل کېدل نشي د تعریف او د کلام او د چا لپاره کلمې لپاره ځکه یعرفا خو مخفف شو کنه نو هغه ورزي تصور به وجه ما لروم لکه کا کلمتون چې تاسو پیژنې کنه کاذر کا لانزلی میم زرمه ته دو پیختون کلمتون بس دومره دی مو پیژندل کنه نو باست نه کېدلې نه دوره هم پیژنګلو ته پیژنګلو وي او تا دومره کړی دا تا خو تعریف کړی دی تقسیم دی کړی دی خواص دی ولې څه کړی دي ذکر کړی دي ته تعریف د کلام دی کړی دی تقسیم د کلام دی کړی دی نو تا کړه تعریف ته نو داوه دی دا ده چې ما شروع کړی ده په تعریف د کلمې او دو کلام داوه دی دا ده او دلیل کې وایي چې فمتا لم یعرف تر سو پورې چې د دې تصور به وجه معنی راغلی نو دا فمتا لم یعرف د تعریف د پاره دلیل کېدلې تفریب نه صحیح کیږي توای چې تر سو پوری د دې کامل تعریف نیوي شوی نو تر هغه پوری ته بحث کېدلې نشي نو بحث د پاره موقوفن علیه تعریف نه دی بحث د پاره تصور به وجه ما کافی دی څه کافی دی تصور به وجه ما څه دی کافی دی صحیح ده یعنی چې باز سړی کوي نو چې دوره سنا سپیجنې چې کلمتونو یو ټکی دی کلامونو یو ټکی دی نو باز ته نه کېدلې شي نو بیا دا کیف یبحث عن احوالهما تفریب سې کېدلې د سوال بی خي ان اسان انداز څنګه راغلي نو د دې پیجنګلو نه زمونږ مراد پیجنګلو معمولی نه ده بلکې پیجنګلو کامله ده پیجنګلو څه شي عرفان او معرفت کامله مراد ده موږ معنا کو شی چې مطلق ذکر شي نو ضرورت کیږي فرد کامل ته فمتا لم يعرفا کې معرفت مطلق ذکر شو نو معرفت معرفت کامله څه ده مراد ده نو معرفت کامله تعریف وکنه نو فبدا به تعریف سره سره شو ولګي نو معرفت نه مراد معرفت کامله نو مخکینی سره سره شو ولګي دویم جواب چې زه مشدد وم فمتا لم يعرف فمتا لم مشدد وم نو تاوی چې فكيف يبحث د بحث د پاره خو تصور به وجه ما څه دی کافی دی بحث د پاره خو تعریف تاجت نشته نو موږ وایو بحث دوه قسمه دی یو بحث ته مطلق بحث او بل بحث ته علی وجه البصیرت الکامل یو بحث ته مطلق بحث او بل بحث ته علا وجه البصیرت الکامل نو چې کامل طریقې سره په بصیرت سره بحث کوي نو دا غي د پاره د کلمې او د کلام تعریف څه دی ضروری دی او اسې چې لکون ته کې بحث کوي مطلق کې بحث علا وجه البصیرت الکامل وی او کنوي نو بیا ول تصور به وجه ما څه دی کافی دی نو موږ دلته کې دا يعرف مشدد له او کیف یبحثون مراد بحث نه مراد بحث علی وجه البصیره الکامل یعنی یبحث فی هذا الكتاب ځکه بحث کول شي په دې کتاب کې ان احوالهم د امور عارضه د دې دواړو نه فمتا لم يعرف چې تر سو پوری د دې دواړو تعریف نه وکړي شوی نو سرنګ به کامل بحث وکړي شي ان احوالهم د احوالو د دې دواړو نه وقدم دا چې کم دنو دویم تمهید دی په دې دویم تمهید کې هم دغه د اعتراض ده اعتراض دا دی چې کلمه او کل... کلام دا مساوی دي په موضوعیت د علم نحو کې بھائی کچھ ساتھ دیجیے کلمه او مساوی دي برابر دي په موضوعیت د علم نحو کې کلمه موضوع ده او کلام څه دي موضوع ده نو تاول چې کمندونو کلمه مخ کې کړه او کلام دی رستو کړو نو دا ترجیح بلا مرجح تا ترنجی بلا مرنجی دا ترجیح بلا مرجح الا ولا دا وایو سوال لګ ترقی کوم په سوال کې الا ولا دا وایو چې دا ترجیح المرجوح تا ترجیح المرجوح تا ولې کلام اولاد د چانه د کلمې نه کلمه څه شي شو کلمه ټول را زید زید کوه څه فائدہ پکشته او په کلام کې څه ده افاده او استفاده چې کیږي نو بچا کیږي کلام کیږي نو په کار دا و چې تا کلام مخکې کړه وې د چانه کلمه پوه شوې کلمه او کلام مساوي دي په موضوعیت د علمي نحوه کې نو تا ولې کلمه مقدم کړه په کلام باندې دا ترجیح بلا نه بلو ترقی کومه صحیح ده کنه بلکې دا ترجیح المرجوح تا ترجیح المرجوح تا ځکه په کلمه کې فائدہ نشته او استفاده او افاده چې کیږي په چا کیږي په کلام باندې کیږي نو په کار دا و چې تا کلام څه کړی مقدم کړی وي پوهیږئ جواب وقدم الكلمه على الكلام وقدم الكلمه على حاصل له جواب دانی حاصل له جواب دا کلمه چې دا کلمه چې دا دا طبعا مقدم و په کلام باندې طبعا توی توی توی توی طبعا مقدم و په کلام باندې نو منګه وضعا هم مقدم کړه چې مطابقت د وضع د تبي سره شي کلمه مقدم و په کلام باندې طب عن او ذهنن ذهن صحیح ده تقدم طبيعي چاله ثابتو کلمې له تقدم ذهني چاله ثابتو کلمې له صحیح ده نو موږ ول تقدم خارجیم سکو ثابت کو تقدم وضعی ذکر کې تقدم ذکری په خارج کې هم موږ کلمه مقدم کړ بچا باندې کلام باندې چې مطابقت د دې وضعی د چا سره راشي تابع سره شي اچھا جی تاوی چې کلمه طبعا څه ده مقدم ده بچا باندې طبعا څنګه مقدم ده ځکه چې دا کلمه جز ده د کلام نه کلمه څه شي ده جز ده د کلام نه یعنی افراد د کلمې جز دي د افراد دو کلام نه لکه زیدون قائمون څه شي دي کلام نه نو دا زیدون ته جز ده کنه دي قائمون ته څه شي دي صحیح ده نو دا کلمه جز ده د افراد د کلمې جز دي د افراد دو کلام نه الا ولا دا وایو چې مفهوم اجمالی د کلمې څنګه وي مفهوم اجمالی د کلمې دا جز د مفهوم د کلام نه دا جز د مفهوم د چانه کلام مفهوم اجمالی د کلمې دا جز د چانه د مفهوم نه کلام نه نو گویا کې وجود د کلام گویا کی وجود د کلام موقوف شو په وجود د کلمې زکه چې کل موقوف پچاوي په جز باندې وي کل موقوف پچاوي جز باندې وي نو وجود کمندنو د چا د کلام دا موقوف شو په وجود د کلمې باندې نو مونږه چې کمندنو په ذکر کې کلمه سکړه مقدم کړه ذکر کې کلمه څه کړه دا خو تمانی دا تمانی چې افراد د کلمې جز دي د افراد دو کلام ځکه کلام جوړیږي د چانه کلمونه دا خو تمانی کنه لکه نه منې نو خیر دی لاس چت کې څوک نه منې منې کنه منې دا ورپسې یو ټکی دی ویلو وی مفهوم د کلمې جز د د مفهوم د چانه نو دا ته ماته وخایا د کلام تعریف د کړه د الکلام ما تضمن کلمتاین بال اسناد د کني دي نو په دې تعریف کې خلف زنوزل مانن مفردین نشته شته پکې لفظ وزیال مانن مفرد دا خو پکې نشته او تاوی چې مفهوم د کلمې هم جز د مفهوم نشانه کلام نه ساده بیگا ساده بیگا ما خو سره داس ویلو چې مفهوم اجمالی د کلمې مفهوم څه شي اجمالی د کلمې لفظ و زیال بانن مفردین دا اشیاء متعدده دي کنه سبق یې څه کنه اشیاء څه دي او دا اشیاء متعدده چې ملحوظ کې په لحاظ اجمالی سره لحاظ وحدانی سره دې ته اجمال وای کنه ویلو کو نو ویلې مونږه څه ته وای هذه کې هذه کې حضور اجمالی دا اشیاء متعدده اشیاء متعدده دا دینه تعبیر کا په لفظ واحده سره په لفظ لفظ وزع لمانا مفرد د دین لن تعبیرو کا کلمه صحیح ده کنه کلمه نه ده کلمه څه ده لفظونه د معنی پر دین لفظونه معنی پر دین څه شي ده دا کلمتين پکې راغلي دي کې نه دي راغلي ما تضمن کلمه تین نو کلمتون پکې راغلي دي کې نه راغلي پکې نو مفهوم اجمالی د کلمې په چا کې راغلي دي په کلام کې څه شوی دی راغلی دی نو مفهوم د کلمې جز شو د مفهوم د چانه د کلام نه نو کلام ګوره کار څه شي کنه ځان له ډیر غټ سړی دی خو کلمې عجز ته څه دی محتاج صحیح ده نو کلمه موقوفون له هیڅ و د پاره د چا د کلام ځکه مونږه سکړه مقدم کړه او کلمه کلمه خانه نو وقدم الكلمه مقدم کړی دا کلمه علی الكلام په کلام باندې لکون افرادها د وجه د کېدلو د افرادو د دې کلمې نه جزء من افراد الكلام جز چې کومه د افرادو د کلام نه صحیح ده کنه و مفهومها او د وجه د کېدلو د مفهوم د کلمې نه مفهوم اجمالی د کلمې نه مفهوم اجمالی د کلمې نه جزءا من مفهومه جز چې کمنه د مفهوم د چانه د کلام نه فقال ان وی ویل الکلمتو الکلمتو د دینه چې کم دنو لک صبر لک صبر ما, ما ته ځای معلوم دی الکلمتو دا بحث دی کوي د کلمې نه اوس که څوک دا وایي چې دا الکلماتو نه ته بحث کوي نو دا معلومه ده که مجهوله ده دا معلومه ده که نو که دا معلومه وي نو دا خو تحصیل له حاصل دی څه شی دی تحصیل او که مجهول وي ابتدایت نه صحیح کیږي که مجهول وي نو ابتدایت نه صحیح کیږي بیا مجهول مبتدا څنګه واقع شو مجهول بیا مبتدا څنګه واقع شو مجهول خو بیا مبتدا نشي واقع کېدی او بیا بل دام دی چې طلب د مجهول مطلق څخه کیږي راځي جواب دا دی چې دا کلمه من وجهن معلومه ده او من وجهن مجهوله ده من وجهن څه ده معلومه ده دوره موږ ته پته را چې دا د نحوی موضوع ده د نحوی څه ده موضوع ده چې من وجهن معلومه شو نو ابتداییت څه شو صحیح شو او من وجهن مجهوله ده چې تعریف تفصیلی موږ ته معلومه نه ده نو لفظ نو ځل معنی مفرد تعریف کول څه شو صحیح شو نو تفصیل له حاصل را چې من وجهن څه شو معلومه شو نو ابتداییت څه شو صحیح شو او چې من وجهن څه شو مجهوله شو نو تفصیل له چاره نه حاصل رانه تفصیل له چاره نه حاصل رانه دلته الکلماتو کې باسونه دي را روان دي او دا سی یو خبره ده چې دا کافیه نه ده دا لکه د ډیرو خلکو لکه توجه مرکز پاتې شوی دی ډیرو خلکو ورته څه کړی ده توجه کړی ده د دې میر واحد بلګرامی میر عبدالواحد بلګرامی یو عالم دی د دې یو کتاب ما په خبر کې غرض بلوم واغسته سبع سنابل نومې دغه کتاب خو د صوفي عالم دی څه شي دی صوفي عالم دی نو د دې کافیه ته د تصوف په نظر کتلی دی او ویل دي چې دا کافیه چې ده کنه دا دغه نه ده نحو کتاب نه دی دا د تصوف کتاب دی د الکلمتون مراد کلمه التوحید دی ثالی کلمه او تری قسمونه چې ذکر کړي توحید اسمی توحید فعلی توحید حرفی او دا شرح وی تر غیر منصرفه پوری مندل شوی دا غیر المرفوعات نه دي تر هغه ځای پوری مندل شوی دا لیکلم یو شرح ډیر ځای پوری لیکل دا دا موربن او مبنیون پوری دا ټول لاغه نه را نقل کړی دی او لیکلې دی لکه او دا ویلي دي چې د نوحات په نسبانه د ټولو نه کمزور څه شی دی حرف اسم پیلو حرف او د صوفیاو په نسبانه توحید حرفی د ټولو نه کامل دی توحید اسمی اقرار لسانی ته وایي توحید فعلی اق عمل هغه توحید چې دی په عمل کې جاری کول ته وي او توحید حرفی هغه چې کمندنو بایکاټ ته د کل ما عدانا چې د ارچانه سړی جدا شي صرف د چا شي د الله تعالی شي هغه توحید حرفی وي هغه په دې طریقه باندې د دې شرح څه کړی دا لیکل دا سړي راجیبا جیب خبرې پکې لیکلې دي د ارچا خپل خپل اندازي الکلمتو دلته ما مراد منګ وایو چې کلمه د نحاتو ده ورستو چې کمندنو دې ذکر کړي د الف لام په تحقیق کې چې کلمه د نحاتو مراد ده ځکه کتاب کتاب د چا دی د نحاتو دی نو کلمه به د چا مرادي د نحو مرادي کلمه د اهل شرع په نسبت کلمه التوحید ته وایي کلمه التوحید ته وایي کلمه چې کمندنو دو شعراو په نسبانه قصیدې ته وایي شعراو په نسبانه ته وایي قصیدې د مناطقو په نسبانه فعل ته وایي څنګه مرقات کې راځي کنه کلمه څه ته وایي فعل ته کلمه فعل ته وایي او د لغت والو په نسبانه ما یتکلم به ته وایي ټول مباحث شارح سے کمدنو کوي زه بیا به وکړم ان شاء الله